چی داسی نه یی چی د هغی په رڼا کی بیا خلق مقصد دا ده چی په هغی کی شراب ساتی او تر ته وایی به چی نه په دی کی خو څه دی اوبه دی یا هغه لوښی وینی نو هغه شراب به یی دغسی په ذهن کی بیا ګرځی را ګرځی لکه نصاری سړی نصار پریدی هغه دربلی چا خوا ته بیا ووینی هغه ډبی نو بیا یی وسواس څه شی پیدا شی نو چی نصاری دا پریدی نو هغه چی کوم لوښی وی هغه لفافه آب په جیب کی نه ګرځی اله دی ونه منع کیدلای شی. نو کیدای شی چی د علویاتو دی په سفلیاتو کی آثار وی او د علویات دی په سفلیاتو کی تاثیر کئی خو چی د منع راغلی ده دا دی دغسی مصالحو دی وجی نه دی چی وی منع راغلی ده او دا توحید سره منافی خبره نده ولی دا تاثیرات الله تعالی پکی ایښی دی مؤثر حقیقی خو مقصد دا دی چی دا الله تعالی ده تاسو پدی خبری پوه شو دا خبره درته کئ په دلائلو عقلیو او نقلیو سره شاه صاحب ددې خبرې ثابتول غواړي باب ذکر خو په دې باب کې دی صرف دا خبره بیانوي چې یو قانون قدرت ستا یعنی د اسباب او مسبباتو په زنجیر کې دا دنیا ټوله چې دا تړلې شوې ده دا خبرې بیان نه بیانوي چې دا سنت الله بدلیږي نه دلته صرف دی دا یو جز چکی بیانول غواړی چی په اشارة النص سره کوم شی معلوم ده چی په دی اشیاو کی یو قانون قدرت الهی شته صرف دی خبری بیانول غواړی باب ذکر سنت الله التی اشیر الیها فی قوله تعالی ولن تجد لسنت الله تبدیلا اعلم ان بعض افعال الله يترتب على القوى المودعة في العالم په دې خبرې باندې ځان پوه که چې بعضې افعال د الله تعالی دا مترتب کیږي علی القوی المودعه په هغه صلاحیتونو باندې هغه تاثیراتو باندې چې کوم ایښي شوي دي فی العالم په عالم کې او څنګه د افعال الله په هغه باندې مرتب کیږي بوجه من وجوه الترتب په یوې وجه سره د وجوه د ترتب نه په يو قسم ته ترتب سره څه کيږي مرتب کيږي نور د دې تفصيلاتو کې مونږ نشو تلای خو يو قسم د ترتب سره د الله تعالی افعال په هغه تاثيراتو هغه صلاحيتونو چې کوم الله تعالی د عالم په اشياؤ کې ايښي دي په هغه باندې دا افعال مرتب کيږي او شاه صاحب وایي چې دا ما هسې ځان نه خبره نه وکړه شهد بذلک النقل والعقل گواهی کوي په دې خبره باندې نقل هم او عقل هم یوی قبضی نه یعنی داسی یو موټی دی خاورو نه پیدا کړی ده قبضها من جمیع الارض چی دا خاوری د ټول زمکی حصو نه اخیستل شوی دی فجاء بنو آدم علی قدر الارض نو بنی آدم دی اغا زمکی اغا ټکړو موافق راغی منهم الاحمر والابیض والاسود لکه خاور زنه سروی ځنې سپینه وي ځنې توره وي نو دارنګه بنی آدمان ځنې سره ځنې سپین ځنې تور او خاوره ځنې سخته وي ځنې نرمه وي وبین ذلک او کله د دې شینو په منځ کې وي دارنګه والسهل والحزن کله مقصد پسته وي خاوره کله سخته وي نو دارنګه بنی آدمانو کې ځنې نرم خو دي او ځنې سخت خو دي دارنګه خاوره ځنې بهترینه وي طیبه وي او ځنې چې وي بیکاره تروه غوندې خاوره وي نو دی وجه نه بنی آدمانو کی والخبیث والطیب ځنی خبیث وی او ځنی چی وی طیب وی دا دی مشکات شریف کتاب الایمان کی سلم نمبر حدیث تا حدیث نمبر سو اوس مسئلہ پدی کی دا مونگا چی گور دی حدیث نا دا خبر سنگ ثابت شوا چی بعضی دی عالم اشیاء هغه پاره تاثیرات دي په هغه خپل نتایجو کې دا په دې طریقې سره ثابته شوه چې د ځمکې د خاورې په مختلفو حصو کې خدای پاک مختلف استعدادات چې دي اچولي دي او مختلف صلاحیتونه یې اچولي دي د هغو صلاحیتو باندې ځکه دا احمروالی ابیضوالی اسود سهل حزن خبیث و طیب په دې باندې چې دي بنا دي چی د ځمکی په هغه مختلفو ټکړو کی مختلف حصو د خاورو کی مختلف تاثیرات او صلاحیتونه چی دی خدای پاک اچولی دی ځکه یی هلته په نتیجی باندی چه ده اثر ده داسی په دی طریقی سره دلیل دی نیسی دارنګه دی طرح سه دا بل حدیث تا اوږد حدیث تا زه پوره حدیث درته وایم وعن انس رضی اللہ عنہ دے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دا روایت تا قال سمع عبداللہ ابن سلام بمقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ پا دے خبر شو چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل ترازی وهو فی ارض یخترف دل تلا دے مسلمان شوے نو دے پزمکی کیو چی میوی شو کولے ال تباخ کیو فاتی النبی صلی الله علیه وسلم بیا دی حضور صلی الله علیه وسلم ته راغی چې کله حضور صلی الله علیه وسلم په لارې تېرېده دی ورته وواته فقال انی سائلک عن ثلاث زه تانه درې شیونو تپوس کوم لا یعلمهن الا نبی چا درې سره شیونه صرف نبی پېژندلی شي که ته نبی وي خو جواب به راکړي که نه بیا به نبی نه یې اول دا ده فما اول اشراط الساعه اول د قیامت نښه څه ده وما اول طعام اهل الجنة، اول خوراک د جنتیانو به څه وي؟ وما ينزع الولد الى ابيه او الى امه، د ولد کله پلار غوندې مشابه وي او کله مور غوندې، دا ولې؟ قال عبدالله ابن سلام صاحب فرمائی، قال حضور صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل، اخبرنی بهن جبرئیل آنفا چه د کوم تا درې سره سوالونه وکړ اوس اوس ما ته جبریل امین راغی او د دې خبرې ما ته چه وکړ وضاحت وکړ او ویې ویل اما اول اشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق الی المغرب اول قیامت علامه به دا وي هغه اور چه هغه خلق پاسوي به خلق به داسې جمع کوي د مشرق نه په طرف د مغرب دا به د قیامت علامه وي اولنۍ واما اول طعام یاکله اهل الجنة فزیادة کبد حوت اول طعام د اهل جنت چی ضیافت په کیږی هغه به څه حصه د چا وی د هغه کبد د حوت د کب هغه کبد حصه به وی او دریم سوال جواب دی دادا واذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد که د سړی اوبه ور مخکی شوی رحم ته نو دا ماشوم چی پیدا کیږی دا د سړی غوندی مشابهت وی بیا کړ کاته یې رنګ یې ایغه غوندي و اذا سبق ماء المرأة نزعت او که د ښځې اوبه ور مخکې شوې په سړي وال باندې بیا د ښځې وال مشابهت په دې کې راشي قال عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ خو عالم و دی یهود لوی قال اشهد الله اله الا الله وانك رسول الله تدی الله رسولی یا رسول الله ان اليهود قوم بهتون خو بیداو تو ویل چې اې د خدای رسوله دا یهودیان دا ډیر داسې قوم ده چې دا په خلکو بهتانونه تړي وانهم ان یعلموا باسلامی من قبل ان تسألهم یبهتوننی اوس که ته دو په ما اسلام خبر کې چې دو خو اسلام راوړ نو دو به په ما باندې بهتانونه وتړي نو ته اول ما اسلام نه دو ما خبر او دغه سي ما متعلق دونه ته پوسو کا چې عبد الله ابن سلام څنګه سړای دا فجاءت اليهود فقال نور یهودیانو ګروپ راغی فقال ای رجل عبد الله فیکم حضور صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تاسو کې عبد الله څوک ده او څنګه سړی ده نو دو ورته وویل خیرنا وابن خیرنا وسیدنا وابن سیدنا دا خو ډیر بهترین سړی ده زوی دی بهترین ده د مونږ سردار ده د مونږ سردار زوی ده فقال حضور صلی الله علیه وسلم ورته وویل ارایتم ان اسلم عبد الله که تاسو ما ته د دې خبرې خبر راکړو چې که عبدالله ابن سلام اسلام راوړی نو تاسو به څه چل وکړو بیا قالوا اعاذه الله من ذلك دور تل چې خدای دې له اسلام نه وساتي ریاض بالله چې دې اسلام راوړی داسې ارامیانو دا یهود فخرج عبداللہ پدی کہ عبداللہ ابن سلام سے بدال پٹ ناس ہوتا آپ روات فقال اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ دے ورتویرہ فقالو نو دو یهودیان ورته اله شرنا وابن شرنا فانتقصوه او د ده شان کی سوا که مقصد دا دی چی نقصانات اخ کول قال عبدالله ابن سلام سے ورته ویل حضور صلی الله علیه وسلم ته هاذا الذی كنت اخاف یا رسول الله دا هغه خبر و چې زمخ کې پیریدنه ځکه ما درته ویل چې اول د ما اسلام نه خبره وا ما بهر حال په دې حدیث کې دې ټوکړې کې مونږ محل د استشهاد دا چې دا کله د سړی وبور مخ کې شي نو بیا اولاد د سړي غوندې مشابه وي چې کله د ښځې اوبه ور مخکې شي بیا د ښځې طرف ته مشابهت وړي نو پته ولګېدله چې په دې سبقت کې دا تاثیر خدای پاک ایښی ده او د هغې سبقت کې هغه بل تاثیر چې ده خدای پاک ایښی ده یو مقصد دا ده چې د اسباب دغې کې خدای پاک تاثیرات ایښي دي دلیل عقلی وای دلیل عقلی اوس شاه سے وای چې دلیل عقلی دی دی دا ده ولا ارا احدا اوس ګوره مړی خو خدای پاک سړی لیکن خلق وایی کنا فلانه په فلانی جنگ کې مړ شو فلانه فلانی مړ کو تورې مړ کو گاډی وواه او دا وایی نو ولی دی اسباب ته چکه خلق نسبت کوي معلومیږي چې دا اسباب بالکل محمل نه دي پدې کې سنا سم درجه کې خدای پاک چې اخی دي تاثیرات اخی دي ځکه دې ته خلق چکه نسبت کوي او دې وجې نه چې په انسان کې خدای پاک څه صلاحیتونه ایښي دي چې هغه بیا تاثیر کوي په دې کې چې انسان دې مکلف وي چې هغه صلاحیتونه خدای پاک په نورو کایناتو کې نه دي ایښي چې هغه مکلف وګرځېږي ولاجل هذه الاستطاعه جاء التکلیف و امروا ونهوا ځکه انسانانو ته امر کړی شوی دا منع کړی شوی هم دي چې په دو کې دا صلاحیت پروت چې تاثیر فی تکلیف کوي په نورو کې دا صلاحیتونه استعدادات پرات نه دي و جوزو بما عملی عملو او دو ته جزا ورکول سی بما عملو اوس هغه صلاحیتونه چې کوم خدای پاک په کائناتو کې ایښي دي نو دی هغه بعض هغه صلاحیتونه چې کوم خدای پاک په کائناتو کې ایښي دي هغه نه دای شپږ صلاحیتونه هغه چې کوي ترته بیانوي عنصر دی هوا ده مثال په طور عنصر دی زمکی دا چی پا دی کی جمود پروت تا شای چی پا کی آغا کی دا سی ٹنگی سکی راونی سی نو دی هر عنصر سخپل خپل چی دی خاصیات تی بیا کم عنصر چی پچا کی سونا غلبوی نو دورا آغا خاصیت پا کی تچوی زیاد وی چا کې عنصر د نار لږ غلبه غوندې وي یا عنصر د نار کې لږ هغه وي نو آ سخت مزاج وي چا کې تواضع وي نو هغه کې عنصر دی هغه مقصد دا دی چې عرض هغه کې لږ زیاتوالی وي نو دارنګ دی دی ټولو عناصرو کې خدای په خپل خپل چه دی تاثیرات اچولی دی بیا چې کله دینه یو شای مرکب شي نو چې د کوم عنصر کې قوت وي نو هغه عنصر هغه علامات بیا په ایک شي کې چوي واضح وي منها خواص العناصر وطبائعها یوا ومنها الاحکام التي اودعها الله في كل صورت نوعیه بل تاسو ویلی دی چی گور جسم ٹک تا مونگ پنیز باندی اجزاء لا تتجزان مرکب دا خواسی دی حکماء رائے مطابق چې کله په دې باندې ترتب د قدم د عالم او د حدوث نه کوي نو جسم کې دو وایي چې یو هیولا ده یو صورت جسمیه ده او دې نه علاوه یو بل مقصد دا ده چې فرد جوهری ده په دې کې چې هغه ته صورت نوعیه وایي چې د هغې د وجې نه دا اجسام انواع انواع ګرځېدلي دي چه گرددلی انواع انواع زان تزان تنو اشوی دی دا طول مرہونی منت تچا دی دی صورت نوعیه دی نو صورت نوعیه کی دا تاثیر چه دا خدای پاک اچولائی دا چه آغا شہین چکی او صلاحیتونه یې پکې اچولي چې شیونه انواع انواع کړي ځان له ځان له نوع کړي دی اوبو ځان له مقصد دا دی چې یو صورت نوعي ده د تا ځان له یو صورت نوعي ده د بل شي ځان له چې ده یو صورت نوعي ده ومنها او بل احوال عالم المثال والوجود المقضی به هنالک قبل الوجود الارضی او بل اغا احوال دی عالم مثال بل د ملایالا نیکو خلقو ته دعاګانې کوي بدو خلقو باندې لعنت وایي نو ځکه نیک خلق کو که خدای پاک شهرت پیدا کړي دا بد خلق آ په بغض سره مشهور سی نو دا د ملایالا دعاګانو چی وی تاثیرات وی آ په هغه بد سړي کې د ملایالا هغه بد دعاګانو چی وی تاثیرات وی ومنها ادعیة الملأ الاعلی بجهد هممهم لمن حذب نفسه او بل دی دینا اغا دی دی قواونا دعاگانی دی ملأ اعلی دی بجهد هممهم پا اغا خو اغا کوشش تی همت تی دوی لمن حذب نفسه چی چوک تهذیب دی نفس کئی او دی خلقو اصلاح غواړی او سعی فی اصلاح الناس نو هغه ته دعاګانې کوي وعلی من خالف ذلک او چې کوم دې هغه کوي هغه باندې به دعاګانې کوي نو د هغه تاثیرات وي پکې دارنګې کله په یوشی باندې ثواب وی کله عقاب وی دی کې د شرایو اثر ده کوم شریعت کې یو شای جایز وی نو الته په ایغ باندې عقاب نشتا په بل شریعت کې هغه شای ناروا شو نو په کولو کې چې د عقاب ده نو د دې شریعت ایغ حکم ادب الحکم په دې سزا کې چې دا تاثیر ده چی هلته جایز وه ځکه مقصد دا ده چی په هغه باندی عذاب نشته هغه تاثیر په عدم العذاب کی کړی ده بل جای مقصد دا ده چی دا شی حرام ده ځکه لکه اوس مثال په طور باندی سجده دی تحیه هلته جایز وه یوسف علیه السلام په وخت باندی نو هلته په دی کی ګناه نه وه او مقصد دا ده چی اوس حرام ده اوس په دی کی ګناه ده دارنګه خور سره د آدم علیه السلام هغه په وخت باندې خپل خور سره نکاح کول هلته مقصد دا دی چې ټیک و هلته ګناه نه وه پکې اوس په دې کې چې دا ګناه ده نو د مختلف شرایعو په مقصد دا دی چې دا تاثیرات دي په هغه سزاګانو او په چا کې جزاګانو کې ومنها ابل دې قواونا الشرائع المکتوبه علی بنی آدم هغه شرایح دی چی کوم مکتوب دی په بنی آدم باندی وتحقق الایجاب والتحریم او تحقق دی ایجاب او تحریم فانها سبب ثواب المطیع وعقاب العاصی دا سبب دی ثواب دی مطیع او عقاب دی عاصی جوړیږی دارنګی ومنها ان یقضی الله تعالی بشیء فیجر ذلک الشیء شیئا آخر بل خدای پاک عادت کله پدی جاری ده چی دوه شیونو په مابینځ کی لزوم اچولای وی نو هغه یو په بل کی اثری لکه وجود النهار لکه طلوع الشمس په وجود النهار کې چه ده اثر ده دو منځ کې تلازم خدای پاک اچولی ده ومنها ان يقضي الله تعالى بشيء فيجر ذلك الشيء شيئا آخر نو دیشی ناغه بل پیدا سی لانه لازمه زکه چې سره لازمی او لازم خو مقصد دا چې نه منفک کیږي د ملزوم نه کني بیا خو لازم لازم شنه لانه لازمه فی سنت الله وخرم نظام اللزوم غیر مرضی او خدای پاک خو دا نظام دی لزوم ماتی نه یعنی خدای پاک عادت په دې جاری دی چې لمر راوخیږي ورځ موجوده شي خو خدای پاک دا اوس مقصد دا دی چې دا خپل عادت ماتی نه چې لمر دې ختلی او ورځ دې نه خدای پاک دا عادت ماتی نه خدای عادت په دې جاری دی چې دې اسباب او هغه موافق چې کوي کوي ها ټیک ته خلاف عادت کار خو چې کله خدای پاک ښکاره کړي او که چېرته د نبي په لاس باندې بیا معجزه ورته ویل شي یا د ولي په لاس باندې بیا څه کرامت والاصل فيه قوله صلی الله علیه وسلم اصل پدې کې دا قول حضور صلی الله علیه وسلم دا عن مطر ابن عقامس رضی الله عنه دا دا حدیث ددنا نقل دا دنا دغه یو روایت نقل دا قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور صلی الله علیه وسلم فرمای اذا قضى الله لعبد کله چې خدای پاک یو سړی ته داسې فیصله کړي ان یموت بارض چې فلانه ځمکه کې بدای وفات کیږي نو جعل له الیها حاجه خدای پاک د ایک جتا چ پیدا کی حاجت پیدا کی او ایک جتا ورسیدا دی کتاب الایمان کې 110 نمبر حدیث تا بہر حال دا ټول احادیث مبارکہ و باندې چې سړی سوچو کی فکل ذالک نطقت به الاخبار په دې ټولو شیونو باندې دا دا ټول چې د کوم ما خبره درته وکړه چې دغو شیونو په دې کې تاثیرات دي په دې باندې اخبار دلالت کوي و اوجبته ضرورت العقل او عقل دا هم چې بولی یعنی په عقل او نقل دواړو سره دا خبره ثابته ده چې دی اسباب لره خدای پاک تاثیرات په مسبباتو کې ایخی دي البته مؤثر حقیقی چې دا الله تعالی ده او د دې تاثیرات پیدا کونکي هم چې ده الله تعالی ده خو دین انکار کول نه دی پکار بلکه د اسباب مقصد څه نا څه درجه کی دا موثر دی ها البته تاثیر حقیقی الله تعالی د پاره دا تاثیر حقیقی نو دا اسباب به بالکل معطل نه فرض کړی چی دا اسباب بالکل چی دی ها البته که کله خدای پاک یو سبب نه د تاثیر پورته کول وغواړي لکه هلته ما درته ویلی وو چی قبض وکی تاثیر پورته کولو غواړي چې هغه قبض وکړي هغه چاړه وه دجال سره هغه سړی به بیا حلالولی نشي یا ابراهیم علیه السلام بیا حلالاوه نه یا اور و ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام یا اور و ابراهیم علیه السلام سوزاوه نه دې ته هغه قبض ورتایي دلته هغه اسبابونه خدای پاک هغه تاثیر چې کی راونیسي او هغه تاثیر نه پکې پیدا کوي دا هسی یوه خبره شوه وعلم سره به ان شاءالله العزیز آینده فرصت کی بیا وایو اوس ټیم پوره ده بیا به ان شاءالله دا بحث خلاص سی حاصل مو ویلی ده. بسم الله الرحمن الرحیم تعارض الاسباب ووجه الترجیح تعارض دی اسباب او بیا په هغه کی وجه د ترجیح پرون دا خبره مونږ وکړه چی دا دی دنیا نظام دا دی اسباب او دی مسببات په زنجیر کی خدای پاک چدا تړلای دا او دی کی شک نستا چی مؤثر حقیقی هغه د الله تعالی ذات ده لیکن دی کی شک نسته عقلا او نقلا چی خدای پاک دا اسباب مهمل ندی پیدا کړی دی اسبابو ته هم خدای پاک څه تاثیرات آور کړی دی لکه اور سبب د حرارت ته نو مشاهده دا چی اور ته خدای پاک څه تاثیر ورکړی دا په یوه شی کی دی تاثیر کړی په هغه کی حرارت راولی دارنګی چاړه دا سبب دی پری کولو دا نو دی کی شک نستا چی یقینا دی کی خدای پاک څه تاثیر اچولی دا چی دی په هغه خپل منفعل کی تاثیر کړی ها البته چی کله خدای پاک وغواړی بیا دا تاثیر د دی شی نه چکی اوچت کی او بیا هغه نتیجه نه په مرتب کئی اوس دا اسباب چی په دی باندی کوم د مسببات مرتب کیږی ا د خدای پاک هغه فیصلې چې کومې دي په هغه اسباب ما تحت په هغه اسبابو کومې مرتب کیږي خدای پاک په خپلو کارونو کې د اسبابو محتاج ګوره نه ده دا د مونږ اهل سنت والجماعت اعتقاد ده لیکن خدای پاک عادت الهیه دا ده چې دی کوم کارونه کوي نو هغه دپاره یې خامخا څه اسباب چې وي پیدا کړي وي. نو اوس دا اسباب باندی چی هغه مسببات مرتب کیږی او په دی اسباب باندی هغه فیصلی خداوندی چی کله مرتب کیږی نو کله په دی اسبابو کی تعارض راشی کله په دی اسبابو کی یو سبب دی یو شی تقاضا کوي چې په دې فلانه شی مرتب سی او بل سبب موجود وی چې هغه دی هغه نقیض مثال تقاضا کوي چی نه د بل دی په مرتب شی نو په دی اسبابو کی به هر حال کله څه وی تعارض وی نو چی اوس په دی اسبابو کی تعارض وی نو بیا الله تعالی دی کی زن اسبابو تا ترجیح ورکی په زن نور اسبابو باندی اغه وجوهات دی ترجیح آ څه وي دواړو باندې عمل هم نشي کېدلی نو الله تعالی دې ته یوه سبب ته ترجیح ورکړي یا خو چې کوم سبب قوي وي هغه ته ترجیح ورکړي یا چې په کوم سبب باندې ښه آثار مرتب کېږي چې هغه عام خلکو لپاره فایده یي مفاد عامه په هغه کې پروت وي هغه ته ترجیح ورکړي یا تقدیم د باب الخلق کی په باب التدبیر باندې لکه بیا یې درته وضاحت کوم. بهر حال په دې طریقو سره تاسو او مونږ خو د ټولو اسبابو علم تاسو او مونږ کوتا ده، د ټولو اسبابو احاطه نشي کولای او نه د دې معرفت تاسو او مونږ کولای شو چې وقت التعارض احق شی کوم ده، لیکن الله تعالی چې کوم شیونه موجودوي نو دونه به مونږ یقین وي چې بس دی هغه احق شی موجودوي، خیر ده که په اسبابو کې تعارض ده، خو چی دی په دنیا کی دا کوم کارونه کوي دا ټول هغه مقصد دا ده چی احق کارونه وی او دا مقصد دا ده چی د مصلحت نه چه وی ډک وی ځکه تاسو ته مونږ دا قاعده وایو چی فعل الحکیم لا یخلو عن حکمت د حکیم ذات فعل آ د حکمت نه خالی نه وی دا کیسه درته کوي تر یو حده پوری واعلم انه اذا تعارضت الاسباب التي يترتب عليها القضاء بحسب جري العادة په دې خبرې باندې ځان پوه کا چې کله تعارض راشي په مابین د اسبابو کې التي هغه اسباب يترتب عليها القضاء چې په هغه باندې فیصله الهی او فیصله خداوندی مرتب کیږي په هغه اسبابو باندې خو چې د فیصله الهی په مرتب کیږی نو دې ترتب یعنی دې مسبب او سبب منځ کې لزوم عقلی نه ده عادی ده بحسب جری العادت یعنی خدای عادت په دې باندې جاری وی چې د خپله فیصله په دې سبب باندې چه کئ مرتب کئ ولم يمكن وجود مقتضياتها اجمعا او ممکن نه ده وجود دی مقتضیات دی دی اسباب ټول دا نشی کیدلای چې دا ټول مقتضیات دی دی اسباب موجود شي ځکه چې کله هغه سره متناقض وي یعنی هر سبب باندې مسبب نسی مرتب کولای کنی اجتماع دی نقیزینو برای سی نو چې کله دغه سی موقع وي کانت الحکمة حینئذ مراعاة اقرب الاشیاء الی الخیر المطلق نو حکمت بیا په دغه وخت کې په دې کې ده چې لحاظ وکړای سی د اقرب اشیاء الی الخیر المطلق چې په کومې کې مفاد عامه پروت وي عامو خلقو خیر پروت وي د هغې لحاظ دې وکړای سی وهذا هو المعبر عنه بالمیزان فی قوله صلی الله علیه وسلم او دینا تعبیر کړی شوی دا په میزان سره په دې قول دی حضور صلی الله علیه وسلم کې میزان دا مقصد چې خدای پاک هغه سبب مختار کړي چې په کوم باندې داسې هغه سبب مختار کړي چې په کوم باندې داسې مسبب ترتب را درومي چې په هغه کې خیر مطلق یعنی مفاد عامه پروت وي بیده المیزان یرفع القسط ویخفضه چې د په قبضه قدرت کې میزان ده او دی مقصد دا دی چی عدل و انصاف هغه چه کئی یرفع القسط کله دا پورته کئی و یخفضه او کله چه کئی مقصد دا دی چی هغه یعنی یرفع میزان الاعمال المرتفعات له والارزاق النازل منه و یخفضه نو دلته دی میزان نه دا مراد دا چی اللہ تعالی هغه سبب ته ترجیح ورکئی چی کوم سبب کی مفاد عامه پروتی دارنګه دا شان نه په دې قول دی باری تعالی کی دی کی دی ته اشاره ده وبالشان فی قوله تعالی کل یوم هو فی شان یعنی فی کل وقت یظهر شیئا مما قدره فی الازل هر وخت دی په یو شان کی یعنی مقصد دا چې کله تعارض د اسباب راشي نو چې کوم کې مصلحت عامه پروتی نو د ایک سبب ته چکی ترجیح ورکړي کل یوم هو فی شان دا مقصد او ترتب د آثارو کیږی نو ایک سبب ته ترجیح ورکی و بتقدیم باب الخلق علی باب التدبیر و نحو ذلک من الوجوه کله باب الخلق په باب التدبیر باندې مخکی کی لکه ابراهیم علیه السلام ته مخالفینو اور بل کړ نو اور کی خو تاثیر خدای پاک ته د سوځولو تیک ته ایښی ده خو دې طرف ته باب الخلق ته خدای پاک ترجیح ورکړه یعنی دې طرف ته ملائ اعلی هغه هر وخت په دعاګانو کی مصروف وی ابراهیم علیه السلام ته دعاګانی غوښتلی نو هغه باب الخلق په باب التدبیر باندې چه که مخکی که فنحن وان قصر علمنا عن احاطه الاسباب نو مونږ چې یو اگر که کوتا د علم دی مونږ دی احاطه دی اسبابنا مونږ دی ټولو اسباب احاطه نشو کولای دی مسببات لپاره ومعرفت الاحق عند تعارضها او کله چی اسبابو کی تعارض راشی نو مونږ په دی باندې قادر نه یو چی کوم یو احق ده دالته خو دی باوجود نعلم قطعا انه لا یوجد شیء انه لا یوجد شیء لا یوجد شیء الا وهو احق بان یوجد خو لیکن مونږ ته قطعا دا خبره معلومه ده چی نه موجودیږی په دی عالم کی یو شی مګر هغه احق بی ان یوجد وی یعنی هغه دی سره لایق وی چی هغه په دی عالم کی موجود کړای شی ومن ایقن بما ذکرنا استراح عن اشکالات کثیرا او شاہ سے وی چی دا ما کومی خبری ذکر کړی سوک چی په دی خبری باندی پوی شی او یقین په وکی دا به دی ډیرو اشکالاتو نه خلاص شی نو ځکه مقصد چی په دی دی یقین وی چی دا څه حالات واقع کیږی او څه ته راتلونکي دي په دغې کې به خیر وي دا د الله طرف نه دي نو ته رښتیا ووایه څونه لوی اشکالاتو نه به سړی چې سي محفوظ شي اوس بیا ما تاسو ته پرون ویلي چې دا علویات په سفلیاتو کې دا خو مثابته کړه چې اسبابو پاره خدای پاک تاثیر اچولی ده په مسبباتو کې اوس خبره دا ده چې د علویات یعنی د عالم اعلی چې کوم شیونه دي لکه کواکب سیارات وغیره دا برجونه دا سهیل فلانی عقرب دلو حوت او دا مختلف جرموټونو مختلف نامونه چی دی علم نجوم بحث ورنه کئی نو آیا دی علویاتو پا دی سفلیاتو کی څه اثر شتا که نشتا نو شاه صاحب وائی چی دا خو بدیهی خبره ده چی ځنی آثار خو داسې دي ددې علویاتو په سفلیاتو کې چې هغه نه خو انکار کول بالکل نه دي پکار بدیهي دي لکه اختلاف د صیف او د شتاء اختلاف د طول د نهار او د وقصره او لنډوالي د نهار دا د اختلاف د احوالو د شمس د وجې نه دارنګې جزر و مد احوال د قمر سره تعلق لري نو نقل او مشاهده دوانو سره ثابت ده دا خبره چی د علویات په سفلیات کی یقینا اثرات شتا خو اوس خبره دا ده چی د تنگی خوشحالی غم فقر فاقا غنا دولت سعادت مندی ایا پدی کی د علویات اثر پدی سفلیات کی شتا کنه شتا نو دا نه بدیهی خبره ده او نه په دې باندې نصوص چې دی وارد شوي دي په نفع باندې چې دې اثر نشته البته حضور صلی الله علیه وسلم په دغه کې گهرائی نه چې دا منع کړی دا او دی وجنه علم نجوم او کهانت او عراف او دغه علومنا چې دا حضور صلی الله علیه وسلم منع کړی دا اوس دې منع دا مقصد نه دا چی د دوی علویاتو په سفلیاتو کی اثر نشته منه کله د نور څه مصالحو دی وجی نه یی او کیدای شی چی د علویاتو دی په سفلیاتو کی چه وی اثر وی لکه مثال په طور باندی ما تاسو ته مثال درکړی وو خوشبویی ده په نږدو هوا کی اثر وکی هغه هوا نورو شیانو سره ولګیږی په لری هوا کی اثر وکی نو کیدای شي چه که علویات پیاول په خپل ماحول ګرداورد کی اثر وکی هغه په ذریعه سره دی په نورو شیونو کی خدای پاک په دو کی اثر اچولی خو لیکن تاسو په دی خبری باندی ځان پوه کو ځنی اسباب او مسببات داسی دی چه هغه عادی دی او ځنی اسباب او مسبباتو منځ کی تعلق داسی وی چه هغه غیر عادی وی چه کله دی سبب او مسبب منځ کی تعلق عادی وی نو دلته د مسبب نسبت سبب ته کول په دې کښې څه قباحت نشته لکه مثال چا سره روغ شوې